بسم الله الرحمن الرحیم من په تیسیر و مصطلح الحدیث کې د حدیث د کتابت حواله سره بعضی خبرې منګه کړې وي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مختلف قسمه روایت غرازي بعضی روایتو کې راځي مان امریکل مکوي او بعضو کې راځي چې زمانه لیکي هر څه نو د د دې تطبیق او جمع خپل منځ کې څنګه ممکن ده نو دا غي هغه تطبیق هغه مونږ کړي وو دا په هغه صورت کې وو چې کله د قران سره اختلاط دا غي يروا هر کله چې هغه يره هغه ختم شوا او خلکو ته د قران او د حدیث هغه فرق هغه ښکار شو نو به پس دا غینا اجازت هغه ورکړې شو او چې کوم هغه منو هغه منسوخ شو یا دا اجازت دا هغه چا د پاره و چې دا غنا هیر راځي او چې د چا حافظه مضبوطه و د چا نه هیر نه راته نو اغلا د لیکلو اجازت هغه نو ورکړې شوی ځکه چې هغه به په هغه اعتماد وکړي دارنګي کاتب باقاعده تور باندې چې الفاظ لیکي نو پای کې با هغه پورا په الفاظو باندې زیر زبر نقطې دا با چي ځکه تاسو کو په خواني قرانونه هغه وګورئ نو د نقطو دا آغاز دا دغه ته چې نسبت کیږي حجاج ابن یوسف ته نو حجاج ابن یوسف داغه په حکم باندې دراصل په هغه وخت کې د د عربی الفاظ دا به لیکل کېدل نو یو خو به داغه دلاندې دا نقطې دا نوي اعراب بم نو او نقطې به هم نوي نو د دې وجنه دا داسې کتابت بکیده نو حجاج ابن یوسف داغه په حکم باندې پدې کې دا اعراب خو نه البته کم چې دا نقطي وغیره دي لکه دا پی اچولې شوی دي په الفاظو باندې مثلا تاسو بدی کې لکه یو لفظ چې دی لکه دا ګوري اوس دا یم بغي دی نو په یم بغي کې لکه د یاد لاندې به دا دوه نقطې نه وي د نون به دا نقطه نه وه با باندې به دا نقطه نه وه اوس کته دا لفظ همداسې ولیکي نو دا خو یم بغیم ویل کیږي تم بغیم ویل کیدی شي نو دا اوس دارنګ د دې نور الفاظم جوړې دي شي د نون د لاندې بل یو لفظ بل یو ټکی هم ته لګولی شي نو په دې طریقه رو رو د کدا چې نن د عربي زمنګ مخ کې د څنګه ده نو دا خو لګ ډېر زیات هغه اسانه ده په لستلو کې په ویلو کې په خوا دا ګرانه وه دیو جن د کاتب د پاره دا وای چې نقطې بلګي اعراب بلګي چې کوم مشکل الفاظي پاغيبا خصوصا اعراب لګی دارنګي اعلام باندې نمونه باندې ځکه اوس چې په نوم باندې ته اعراب نه لګي نو هغه نوم به ویل کیږي څنګه نو هغه ګران شي بل دا د داسې ځان له یو خاص اصطلاحات بنئ چې هغه صرف کاتب په پويږي او بل سړی هغه په نه پويږي بلکې د عام قاعدو متعلق مطابق خبره بکئی لیکل بکئی چې هر سړی پاغه باندې پويږي په صفه نمبر 140 باندې نن په کتابت کې اصطلاح د المقابله وکيفيتها تقابل دې ته وایي او د دې لپاره په اصول حدیث کې یو بل لفظ هم استعمالیږي چې هغه ته معارضه وایي معارضه مقابله او معارضه معارضه او مقابله دې ته وایي دی باندې مخکې ما زه په زه خبره کړې و یو شاګرد هغه براغه نو هغه به د استاد احادیث هغه به ولیکل او به لیکل یا مثلا تیار به د وراقین سره هغه ملاویدل نو هغه به واغستل نو بیا براغه د استاد د اصل نسخې سره باغه د هغه روایتو تقابل کو چې تر څو پورې د هغه لیکلو تقابل به نه وکړي یاد ساتي هغه سره چې هغه کومه نسخه که په خپل به هم لیکلې و دا غي اعتبار بنو دا غي اعتبار هغه بنو د دې وجنه د محدثینو په دې کې چې کومه نسخه دا غي تقابل به وکړي شو نو باقاعده توربانی په هغه نسخه هغه به ولیکل شو چې قوبلا بالاصل د دې د اصل سره تقابل دا کړی شوی دی قوبلا بالاصل د دې د اصل سره تقابل دا کړی شوی دی د دې لپاره غي مختلف الفاظ دا به ول استعمالول لکه تاسو به پخوانی چې کم مخطوطات دي کم چې د لاس لیکل دي پای کې تاسو وګورئ نو پای کې داسې الفاظ قوبل بالاصل د اصل سره د دې تقابل کړي شوی دی یعنی د اصل سره کم چې د استاد سره نسخه وا داغي سره د شاګرد چې دا کوم نسخه لیکلې اصل کې اوس خو د کمپیوټر لیکل دي په خوا چې د لاس لیکلو نو هغه ډیر عجیبه عجیبه لیکلو دا چې تاسو کله مخطوطات وګورئ تاسو به حیران شئ چې یاره دا لا څنګه لیکل دي بنده به پوهیږي د سره نه ځکه د انسانانو لیکل هغه مختلف دي نو قوبل بالاصل قوبل باصله على ما فيه قوبل مقابله ته رسیدلې ده معنا سه یعنی د دې تقابل ټول یو معنا ده بلغ مقابله باصله فصح دا په دې انداز باندې په دې نسخو مخطوطاتو باندې دا بتاسو ته دا ملاویږي نو دارنګ دلته وی المقابله مقابله او داغي کیفیت داغي طریقه بسوا یجب علی کاتب الحدیث واجب دی په کاتب د حدیث باندې کوم چې د حدیث کاتب دی شاګرد دی محدث دی راغلی دی بعد الفراغ من کتابته د خپل کتابت د فراغت نه بعد یعنی هغه چې بکله د استاد احادیث هغه به ولیکل ځان سره به نسخه هغه تیار کړه نو په کاتب د حدیث باندې بعد الفراغی ورستو د فارغېدلو د خپل کتابت نه چې هغه به د نسخې د لیکلو نه فارغ شو نو پاغه باندې واجب دی مقابلتو کتابه به اصل شیخه تقابل کول د خپل کتاب د خپل نسخې د شیخ د نسخې سره د شیخ د اصل سره هغه د شیخ نسخه لاندې د اصل شیخی معنی لیکلې ده اے نسخه شیخه الاصلیه نسخه شیخه الاصلیه هغه د شیخ اصلي نسخه خ التي هغه اصلي نسخه چې اخذ منها چې دی شاګرد داغه نه اخص کړي دی داغه نه روایت اغلی کلی دی لیکن داغه سره به حرفن حرفن یو یو حرف به دی ګوري او باقاعده داغه تقابل بکې چیرې مثلا کم لفظ کم ټکی هغه پاتې نشي کم نوم هغه پاتې نشي ځکه خامخه انسان نه بلا سيزونه غمنس کی هغه پاتې شي د لاس لیکل بو نو تقابل بکی د خپل کتاب د د خپل شیخ د اصل نسخه سره اوس که یو سړی دا وی ولو اخذه عنه بطريق الاجازه اگر که د شاګرد اخذ کړي د د شیخ نه به طریق الاجازه د اجازت په طریقې باندې یعنی که شیخ تعالی اجازه تم درکړي چې بتا نسخه ولیکلا بس زما ته د اجازت ته بس ټیک ده نه نه بلکې باوجود دا غینه بیا هم تقابل کې یعنی شیخ سره د شیخ د نسخې سره حرفن حرفن د خپل نسخه د دې تقابل وکي اوس که یو سړی دا وایي چې شیخ له اجازه شیخ دی له اجازه ورکړي وی کنه د شیخ د نسخې سره بیا هم د شاګرد د نسخې تقابل اغنه دی شوی چې خوا کې د تمخه ته دوانه پراتی دوانه پراته او یا یو نسخه د سره یو بل طرف ته د بل نسخه د شیخ سره یا د بل سره او دی هغه جمله وی او بل طرف ته هغه اوري یا هغه جمله وی او دی د یو یو جملې داغي تصحیح کوي اوس طریقه د تقابل صدا مختلفه طریقې دي وکیفیت المقابله اصول حدیث کې د مقابله نه مراد دا ده د معارضي او د مقابله نه مراد هغه دا دی وکیفیت المقابله او د مقابله طریقه صدا د تقابل طریقه صدا چې ان یمسک هوا چې نیولې بوي د وشیخه او د د شیخ کتابي هما خپل خپل کتابونه د سره به مثلا خپل کتاب وی او شیخ سره به خپل کتاب وی اصل نسخه وی حالت تسمیع د حدیث د د اوریدلو په وخت کې مثلا شیخ دی نو هغه یا حدیث وی کم چې اړومبني طریقه ده شاګرد اوري شیخ سره مخه تخپل نسخه ده شاګرد سره مخه تخپل نسخه ده شیخ روایت وی شاګرد اوري او ورسره د اوریدلو سره دی دا خپل عبارت تصحیح هم کوي یا مثلا شیخی ناوري دی لګیا دی په شیخ باندې عرض کوي نو یو یو جمله غوي شیخ سره خپل کتاب دی مخه تا نو د دا یو یو جملې داغي تصحیح کوي روایت وای هم او شیخ سره هم خپله نسخه په لاس کې ده د سره هم په لاس کې ده او د هغې هغه تقابل هغه روان دی یو طریقه دا ده ویکفي او دام کافي ده چې ان یقابل له ثقه آخر چې تقابلو کې د د لپاره بل ثقه ان دا لازم نه ده چې ګینه شیخ سره د خامخا خپل نسخه غدي وی بلکې د شیخ یو بل با اعتماد شاګرد دی با اعتماد شاګرد دی نو یا دا غسر د شیخ نسخه ده او یا غسر خپل نسخه ده چې چې داغه خپل نسخه داغي د دا مخکنه تقابل د شیخ د نسخې سره غشوي دی نو دی هغه با اعتماد شاګرد ته وایي یا شیخ هغه ته وایي چې د خپل ملګری سره ته تعاون وکا نو هغه سره هغه کتاب وی خپل هغه ته اوس که مثلا دا هغه ثقه سره دا هغه شاګرد سره خپل نسخه وی نو د دایت ساتي د خپل نسخې ته فرع وي فرع وي یعنی دا اصل کې د شیخ د نسخې غشاخ دی او د دې تقابل کړی شوی دی نو دا چې کوم نوې شاګرد وي نو د خپل نسخې داغه د شیخ د با اعتماد شاګرد داغه د نسخې سره تقابل کې دام کافی ده ويكفي او دام کافی ده ان يقابل له چې تقابل کې د د لپاره ثقه اخر یو بل با اعتماد شاګرد هغه ته وی راځه بس ما سره کینا زه به عبارت ویم تی اورا یا نو دا غ تقابل دی یعنی نور خو روایت اصل کې د شیخ نه اوریدلې دي خو چې کومه نسخه لیکلې ده دا غ نسخه به د شیخ د نسخې سره خامخه تقابل وکي نو کاغه د شیخ سره براه راست کوي او کنه په واسطي سره کوي د شیخ یو با اعتماد شاګرد دی داغه د نسخه سره تقابل کوي فی ای وقت په هر یو وخت کې حال القراءه اوس مثلا د شیخ یو بل با اعتماد شاګرد هغه لګیا دی با اعتماد شاګرد هغه لګیا دی شیخ دا ویلې بس د سره چې دا کوم مخه ته نسخه او شیخ مثلا هغه صرف روایت اوري شیخ سره نسخه په لاس کې نشتا لیکن شیخ دا وی و زما دا کم دا با اعتماد شاګرد هغه لګیا دی یا هغه ته مخه ته نسخه پرته ده او شیخ وی بد د نسخې سره تاسو د خپل نسخو داغي تقابل کوي نو کدا په په وخت د قرات کې وی مطلب حدیث ویل کیږي په هغه وخت کې تقابل کې شاګردان او بعدها یا درس وخت نه دی درس وخت نه دی او شیخ به دا ویل یاره درس ختم شي دا غي نه بعد بیا تاسو د خپل نسخو تقابل کوي نو په دې طریقه باندې او بعدها یا د قرات نه بعد د درس نه بعد دا داسې کافی ده دا کما یکا یکفی مقابلته بفرع مقابل باصل الشيخ دا خبره ما الریډي هم کړه لکه کافی دا مقابلته تقابل د دی نسخي بفرع د داسې فرع سره مقابل چې داغي تقابل کړي شوی دی د اصل د شیخ سره یعنی څه مطلب مختلف صورتونه هغه جوړیږي یا خو د شیخ هغه اصل نسخه د یو بل شاګر سره ده او دا غي سره تقابل کیږي او یا یو شاګر د شیخ د نسخې نه مخکې نه تقابل کړي دی هغه سره خپل نسخه ده نو هغه ته فرع وي خو خو هغه فرع ده چې هغه مقابل مقابلن باصل الشیخ چې داغه د اصل د شیخ سره د مخکې نه تقابل کړي شوی دی دا مختلفې طریقې دي خا دا خو د مقابله خبره شوخه اصطلاحات فی کتابت الفاظ الاداء وغیرها مخکې تاسو الفاظ د ادا اغویلیو اوس الفاظ د ادا کدا موږ مثلا په کتاب کې تاسو د حدیث د بخاری نه راونی سي پای کې به تاسو ته د اختصارات دا ملاو شي دا اصطلاحات به ته ملاو شي په لیکلو کې غلبه على كثير من كتاب الحديث د حدیث کتابت کتاب دا د کاتب جمع ده غالب دا په ډیرو د حدیث په کاتبانو باندې چا چې حدیث لیکلی دي بخاری مسلم ترمذی ابوداود دا ټول محدثین دا ټول کتاب الحدیث دی د حدیث کاتبان دی کتابت یې کړی دی غالب دا په دې باندې الاختصار علی الرمز په اشارات باندې اختصار اکتفا کول یعنی دی د لفظ چونکی کار بداغي داو نو باید زینو کې باغی اسانتیا د پاره اشارات به وکړل خدا به داسې اشارات نو چې ګینه صرف ای پی پوي یو بل په نه پوي دا به داسې اشارات چې په کتابت کې بز ټول لفظ لیکلو تاجت نه راته او نور په ویلو کې به نور تم اسانه وا خو په ویلو کې خو بیات ساتي اغه لفظ او مغه سی ویل کیږي څنګه چې اصلا دی لیکن په کتابت کې هغه لفظ هغه مختصرا هغه اشارتا لیکل کیږي الاختصار علی الرمز فی الفاظ الادا د ادا په الفاظو کې اغیوه په اشارات باندې اکتفا هغه کولا فمن ذالک د داسې الفاظو نه څنګه دی انهم یكتبون دی بلیکل کول حدثنا دی نو حدثنا به صرف سنا لیک حد دا به تلری ک او یا سنا مکمل دا به تاسو د حدیث کتابونه چې کله مطالعه کوئ نو په سند کې به تاسو ګورئ نا براشي تاسو وایئ چې دا ناس شي دی اصل کې دا د حدثنا مخفف دی یا اخبرنا نو د اخبرنا سره به انا لیکلی منس کې دا خا با او را کم چې خبر دی دای لري کړی دی بس صرف لومبني حرف او اخرنی حرف دای لیکلی انا نو دا غي نه مراد اخبرنا وی یا مثلا دا به لیکلی ارانا ارانا به لیکلی یعنی خا او بای دای ته لري کړي نو مراد داغه نه ارانا نه اخبرنا وی لیکن دا صرف یاد ساتي په لیکلو کې داسې دي ولکن ينبغي للقارئ لیکن د قاری د پاره دا مناسبه ده پکار ده ان يتلفظ بها كامله عند قراءتها چې هغه به پاغي باندې په وخت د لستلو کې تلفظ کوي یعنی دا سی بنه وی کلا هغه چې مثلا ثنا الحمیدیو ثنا البخاریو نه دا سی بنه وی بلکې پورا لفظ به وي حدثنا الحمیدیو اگر که لیکلې به ثنا وی لیکن وی بده حدثنا الحمیدیو بلکې مخکې دا نور الفاظ هم راځي قال حدثنا سفیان نو لیکلې به مخفف وی لیکن ویل کېږي به پورا کامل په تلفظ کې ولا يجوز له ان ينطق بها او جایز نه دي د لپاره چې نو تقو کې پدی باندې پدی الفاظ باندې یعنی تلفظ پیو کی کما هی مرسومه څنګه چې لیکل شي وی دي یعنی د سنه چې د کم سړی چې دا وای چې سنا او نا په دې الفاظو باندې لیکل شي وی دا سیدی یاد ساتي مطلب دا د جهالت د دلیل دی مطلب د په علم حدیث باندې نه پويږي دریم چې دینو اصطلاحات تحویل الاسناد الی اسناد آخر تاسو به د حدیث په کتابونو کې دا وګورئ یو محدث چې کله یو روایت هغه په غنو سندونو اوریدلې د غنو استادانو نه نو هغه په منځ کې د سند کې حالي کې د حای تحویل وای حای تحویل تحویل الاسناد الى اسناد آخر مثلا امام بخاری به ولي کې حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان به منس کې ولي کې حا به به ولي کې امام بخاري حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا فلان به به ولي کې حا د دې مطلب دا دی چې امام بخاری دا روایت د حمیدی نو موریدلې دی نو سند بیا دغل ته ودرو نبی حاولی کله به بل استاد ذکر کا چې دا حدیث ما د عبد الله ابن یوسف نه موریدلې دی نبی باغ مخ کی بوزي بیا به حاولی کی نو به به مخکې ته ولیکي حدثنا ابو بکر نو بیا به ولیکي چې یاره دا حدیث ما د ابو بکر نو اول دا ټول سندونه دا ولیکي چې دا ما د فلان کینا فلان کینا فلان کینا نو مطلب دا ځان لزان له سندونه نو به په اخره کې چې کله ها وغیرہ غن راوړي نو به چې هغه سند د مخ کې نه اکثره داسې وی بعضی اسانید چې په سر کې اساتذو کې فرق وي به مخ کې یوځې شي د ټولو هغه سند هغه یو شي نو چې د کوم ځای نه یو کیږي بس هغه غزې نه بیا هغه باقی مانده سند هغه مخکې شروع کی دیتا حای تحویل وی تحویل الاسناد الى اسناد آخر يرمزون له بحا اغي اشاره کوي د دې په حا سره رمز الله حال کی وينطق القارئ بها هكذا حا ټیک شو ها البته دلته موږ دا نه وایو چې را خیر حای تحویل متویل کیږي او حام ته ویلې او قاری په دې باندې نطق څنګه کوي حا بوي حا مثلا حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك حا نطق به بدی باندې داسې کې تلفظ به بدی داسې کې جرت العادت بحذف کلمه قال عادتا حذف دا قال چې دین دا په سند کې حذف کیږي او دارنګ د قال پشان الفاظ لکه انه و غیره داسې الفاظ بین رجال الاسناد خطا د لیکلو کې د سند پر راویانو کې قال او انه وغيرها دا الفاظ عادتا لکه دا حذف کیږي نه لیکل کیږي او دا سوي جن وذالک لاجل اختصار دا د اختصار د پاره لیکن قاری له پکار دا چې کله دی د حدیث او قرات کوي دوره کوي نو تلفظ په دی باندې پکار دی مثلا دی وی اوس لکه دا سند دی حدثنا عبد الله ابن یوسف اخبرنا مالک نو قاری له پکار دی چې دا سی وی فینبغي للقاری ان یقول قال څنګه وی اخ قال چې دا داسې وی ان یقول حدثنا عبد الله ابن یوسف قال عبد الله ابن یوسف وی اخبرنا مالک موږ له امام مالک خبر راکا به امام مالک مخ کی چانه چوریدلی نو قال امام مالک وی چې حدثنا فلان ٹھیک شو په دې انداز باندې چې قال په تلفظ کې دی وایي کما جرت العادت څنګه چې قال حذف کیږي دا رنګ عادتا حذف د انه هم د سند په اخره کې اختصارا دام جاری دی د عادت لکه مثلا عن ابي هريره قال نو اوس قاری له پکار دادی چې فهم بغي القاری النطق قاری له پکار دادی چې هغه په دې باندې تلفظ داسي وکي بانه قال عن ابي هريره انه قال ابو هريره نه انه چې بشک د ابو هريره قال د دا ویل دي انه قال وذلك تصحيحا للكلام من حيث الاعراب او چې کله ته دا الفاظ په منځ کې راولي نو په دې باندې با هغه اعراب هم بیا ټیک کیږي او کدا په کې منځ کې نه به اعراب په هغه نیمګړو الفاظو باندې نه صحیح کیږي الرحله فی طلب الحديث د حدیث په طلب کې محدثینو چې کوم سفر کړی دي ټریولز کړی دي او رحلات کړی دي رحله قران کې رحله راځي رحله الشتاء والصيف رحله سفر ته وایي په دې باندې خطیب بغدادي مستقل کتاب لیکلی دی د نوم ذکر کړی هم دی الرحله فی طلب الحديث مختصر کتاب دی مزیدار خپل کتاب دی نو الرحله فی طلب الحديث د حدیث په طلب کې سفر کول دراصل د دې یو یو خبرې نه مقصود دا دی لکه دا مخکې دا تقابل تاسو ویلي پدې کې د دې تقابل دا علما چې مقاصد ذکر کوي دا د څه د پاره د دې د پاره هغه دا مقاصد ذکر کوي چې علما د امت محدثینو د نبی له صلوات و سلام د احادیثو د پاره سور اهتمام کړي دي سور اهتمام کړي دي او سمرا داغي د پاره مهنتونه کړي دي اصل خبره پدې کې دا دارنګ یو پدې کې دا اسفار سفر کول د حدیث د طلب د پاره او لری لری اسفار لری لری سفرونه کول الرحله فی طلب الحديث لقد اعتنا د اعتنا سره چې کله با راشي معنا اهتمام کول اعتنا یعتنی اعتناء دا او یا دا لفظ عنایت هم راځي العنایت به د عنایت سره هم با راځي نو معنا اهتمام کول لقد اعتنا سلفنا الصالح بالحديث عنایه تحقیق اهتمام کړی دی زمونږه نیکو سلفو سلف صالحینو بالحدیث په حدیث باندې اهتمام کړي د عنایتا داسې اهتمام لیس لها نذیر چې داغي نمونه او مثال نشتا د حدیث د پاره غي دومره اهتمام کړي دی او دومره اهمیت یې غیله ور کړي دی چې داغي نمونه او مثال نشتا وصرفو فی جمعه او غي صرف کړي دي لګولي دي فی جمعه د حدیث په جمع کولو کې و ضبطه د حدیث په لیکلو کې ضبط لیکل من الاهتمام داسې اهتمام پای کې صرف کړي دي او غي لګولي دي والجهد کوشش والوقت وخت لګولې دي صرف کړي دي ما خو هغه اهتمام هغه وخت هغه جهد کوشش ما هغه لا یکادو چې قریب نه د یصدقه العقل چې عقل داغي تصدیق کی یعنی د حدیث په جمع کولو کې د دې په لیکلو کې من الاهتمام دومره اهتمام جهد کوشش او وقت آغا چې قریب نه ده چې عقل داغي تصدیق یعنی عقل داغي منلو ته تیار نه دومره اهتمام اغید د احادیث په جمع کې او دومره کوششونه اغي کړی دي او دومره وختونه اغي ور کړی دي دومره وختونه اغي ور کړی دي فبعد ان يجمع احاديث احدهم الحديث من شيوخ بلده پس دا غینا چې جمع بک یو پدی کې حدیث من شيوخ بلده د خپل کلی د د استادانو نه یعنی چې کله به دا غینا حدیث جمع کړل نو پس دا غینا دغه محدث پس چل کو يرحلوا الى بلاد واقطار اخرى نورو خارونو ته او نورو طرفونو ته باغ روان شه قریبتن ک نږدې خارونه او طرفونه بو او بعیدتن یا لری بو یعنی د یو زینب حدیث راغون کړل جمع به کړل الته به وخت تیر ک نو بس چې هغه زینب اوسګار شو وخت به نه ضایع کو بل زه ته روان شه د دې وجنه دای په بزرګونو استادانو نو هغه به برداشت کول د سفر مشقتونه د سفر مشقتونه هغه به برداشت کول تندې برداشت کولې خوراک بنو پیسې به سره نه وي امام مالک یو ځل چې د علم حدیث په طلب کې هغه وته پیسې سره نه وي نو د خپل کور د چت چتی کولاو کو او پای کې چې کوم لرګي لګېدلی او هغه لرګي هغه راکوس کړل او هغه لرګي خرڅ کړل نو پس دا غینا هغه بیا د علم حدیث داغه په طلب کې هغه وته دی فیتجشم مشاق السفر نو اغي د سفر مشقتونه غي برداشت کړی دي ويتحمل شذف العیش او هغه بار کړی دی هغه اوچت کړی دی عیش ژوند شذف سختو ته وی ويتحمل شذف العیش او هغه د ژوند هغه تکالیف هغه اوچت کړی دی د سفر مشقتونه هغه برداشت کړی دی د ژوند هغه تکلیفونه هغه برداشت کړی دی جامه خوراک دا رنګي اوبه وغیرہ د دې هر یو سیس تکلیف په برداشت کو او دا څه په ډک زړه باندې او یا په خفه زړه باندې نه بنفس راضیه ایو په دغه تکالیف باندې خوشاله او بنفس راضیه په خوشاله زړه سره وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا خطيب بغدادي په دې کې تصنیف کړي دي او ما مخکې تاسو ته ویلیو خطیب بغدادي دی فن ته کار ویلیو دې ته املا تړلې و باقاعده د دې وجه ناغه په هر اصطلاح باندې کتاب لیکلې دی خطیب بغدادي 463 هجری کې وفات دی تاریخ بغداد مشهور خطیب بغدادي دی په 463 هجری کې دو علما د دنیا نه څه خو ډیر وفات شوي او دا دو علما ډیر مشهور او معروف دا د دنیا نه تللی دي څنګه چې په 110 هجری کې د دنیا نه دو تابعین هغه غټ تابعین هغه رخصت شوي دي یو حسن بصری رحمه الله او یو ابن سیرین رحمه الله دا دوانه علوی معبر تعبیر ورکونکي په 110 هجری کې دا وفات شوی دی او په 463 هجری کې یو خطیب بغدادي دا وفات شوی دی او بل ابن عبد البر مالکی مشهور عالم رحمه الله نو وقد صنف الخطيب البغدادي خطيب بغدادي تصنیف کړي دی په دې کې کتاب او نومي هغه لې خې دی الرحله في طلب الحديث جمع فيه من اخبار الصحابه والتابعين چې پای کې د د صحابه او اخبار خبرونه حالات د تابعین او حالات دای را جمع کړی دي فمن بعدهم او داغین بعد نور چې کوم علماو تابعین تبع تابعین محدثین فی الرحله فی طلب الحدیث د د علم حدیث په طلب کې چې کوم سفر یې غی کړی دی دای په کې راجم کړی دی ما یعجب الانسان یعجب الانسان لسماعه آغا اخبار او هغه حالات را جمع کړي دي چې خوشحالي انسان یا په تعجب کې اچي انسان یا په تعجب کې انسان داغي اوریدلو د وجنه متعجب کیږي تعجب کې راځي یا جب الانسان لسماعه چې داغي د وجنه انسان حیران شي تعجب یعنی حیران شي چې حیران شي انسان داغي د اوریدو د وجنه فمن احب سماع تلك الاخبار الشائقه څوک چې خوخی د دغه د دلچسپو واقعاتو اوریدل الاخبار الشائقه یعنی هغه خبرونه هغه حالات الشائقه کم چې دلچسپ دي یعنی چې انسان له شوق را پیدا کوي شائقه شوق پیدا کوي او انسان له دلچسپي پیدا کوي د علم حدیث سره نو فعليه بذلك الكتاب پکار دا چې هغه دا کتاب وګوري فانه زکه دغه کتاب منشتن نشات نه دی منشتن لطلاب العلم زکه هغه د علم حدیث چې کوم طالب علمان دی هغه خوشحالي یعنی هغه ته خوشحالي نصیب کړي شاحذ لهممهم او دارنګ شاحذ دا تیره ته ویل کیږي تیز کرنا همم د همتون جمع ده شاهد لهممهم د د دلستون کو جکم همتونه دي اغه تیزی تیرکیه مطلب دا دی د علم حدیث چې وسړی لک شوق ساتي نو داسې کتاب دی چې داغي هغه همت تیزی چېره وګوره محدثینو څومره سختې تیرې کړي دي څومره تکالیف تاسو کړي دي مقول لعزائمهم او داغي هغه ارادو ته تقویت ورکون کې دي نو د نن د پاره دا کافی ده سبا له ان شاء الله دا چې کوم انواع التصنیف دی فی الحدیث صدا اصطلاحات دي سبا نور اصطلاحات هم ذکر کو چې جوامع ستوي مسانید ستوي سنن ستوي معاجم څه ته وایي اجزا اطراف مستدرکات مستخرجات دا به انشاءالله دا ذکر کوو زما امید ده چې زه دا تیس چالیس صفحې کتاب دا نور پاتې دی ورو ورو به وایو ختم به شي د خیره ټیک شوه